چکی وباسی دی پر عنوان تاسو داسی لګولای شو نقح الانبیاء حقیقت الشرک نقح الانبیاء حقیقت الشرک تنقیح کړی د انبیاء د حقیقت شرک یعنی خو یې کلاو کړی دا واضح کړی دا صفا کړی دا وکل نبی یبعث فی قومه هر نبی چې د بواسطه ولای شو په یو قوم کې فانه لا بد ان يفهمهم حقیقت الاشراق نو د پر بدا خبره ضروری وا چې د قوم په حقیقت کې شرک باندې پوي کی ويميز كل من الدرجتين اد پر دا ضروری وا چې هر دواړو درجو مې اس کې چو کی فرق کی او خلق په دې پوه کی چی کوم صفات ته الله تعالی صفات څنګه دی او د مخلوق صفات څنګه دی ويحصر الدرجة المقدسة في الواجب او هغه به هر یو دا خیال کاو او دا به کول چی هغه درجه مقدسه آ واجب تعالی کی چکی وګڼی و ان تقاربت الالفاظ اگر که الفاظ بچو سره قریب قریب و الفاظ خو یو دی لکه اوس دې پاره چو مثالونه چه سنګه نه بیا نو حقیقت تی شرک واضح کړی ده دا من مخکی درته ویلی دا احادیث لکه دې ته وګوره کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لطبیب لکه حضور صلی الله علیه وسلم هغه طبیب ته وتویل دی هغه صحابي پلار چې وو هغه صحابي سره ورغلی او حضور صلی الله علیه وسلم هغه مهر نبوت مبارک ولید نو د دا خیالو کې چې کدا چیرته دانه غوندې ده په نو تیرې چې حضور زه طبیب یې زه دې علاج نه وکړم نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ته طبیب نه یې ته چې رفیق یې ته نرمی معامله کوې خلکو سره ته طبیب نه یې یعنی طبیب خو الله تعالی ده اوس طبیب اطلاق تاسو هم کو په خلکو باندې که نه کو او دې حدیث نه خو معلومیږي چې نه ده صحیح او پته ولګېدله چې دې صفاتو دوه درجې دي یو طبیب طبیب حقیقی دا او یو طبیب طبیب مجازی دا نو چې ورته نفی کړی دا چې ته طبیب نه بلکې ته چې رفیق یعنی په حقیقت کی شفا ورکونکی چوک تا هغه الله تعالی دا او مقصد ته یو ظاهری سبب او په هغه باندې نو د طبیب پته ولګیدل چې او د طبیب چې استعمالیږي طبیب ته دا مقصد دا چې چې استعمالیږي مجازا استعمالیږي کنه د شفا صفات په حقیقت کې خو بچا کړه په الله تعالی کړه وکما قال السید هو الله لکه بل حدیث مبارک کې چې صحابه کرام ورته له حضور صلی الله علیه وسلم ته انت سیدنا و افضلنا نو حضور صلی الله علیه وسلم ته ورته چې نه ماته داس مو وای چې سیدنا سید هو الله هغه الله تعالی دا حالانکه د سید اطلاق په بل چا باندې ممنوع خو نه ده شرعا مونږ وای سیدنا و سندنا په سید العلماء دا وایو نو او پته ولګیدل چې سید په دوه معنو سره ده یو سید هغه مقصد اعلی درجه ده او یو چې د ادنا درجه ده چې د مخلوق باندې اطلاق کیږي دا د چا دا د هغه ادنا درجه او خالق سره چې خاص ده دا هغه اعلی درجه د سیادت ده هغه خالق سره خاص ده نو دغه سی خبره بوا نو نبیانو با دغه سی دعوت چلاو دی توحید او د هغه داسې الفاظ چې هغه الفاظو نه به شرک غوندې معلومېده که نه هغه به نبی نه برداشت کوله چې هغه لفظ کې به مقصد دا دی چې یو شرکي غوندې بوی ته هغه به نبی نه برداشت کوله او هغه نه به یې څه کوله منې کوله او دارنګ دی نبی بچ کوم حواریین و ایغو بیا دون مضبوط دی نبی دعوت چو ټینګ نیولای او او بالکل بیا غ نبی غوندی دعوت توحید چلاو او مقصد دی شرک نه بای منع کوله او شرک نه خو څه کئ هغه الفاظو نه به یې منع کوله چا شرک ورنه چه کیږي بوی غوندې ونه راګني لیکن چه کله به دا حواریین ختم شو ادین بعد به داسی خلق رالی چی دی ایغو قائم مقام بشو حالانکه هغه به دی اهل نو بیا ټول عمر دین دغو خلق چدا سره گډوډ کړی دا او خراب کړی دا بیا به هغه الفاظ چی کوم مشتبه الفاظ به وو او استعمال شوی وو نو هغه به بیا په دو په خپل ځای باندې استعمال نه کړو او د شریعت څادر نه به یې څه کړو وباسل بیا به دې نه ګمراهي جوړه شوه او دې نه به څه جوړ شو شرک جوړ شو نو د هر نبي مقصد دا دی چې امتیان به بیا وروسته څه شول اکثر دا به بیا مشرکین سل ورو ورو به هغه د نبی حواریین ختم شو نو د ایخ تعلیمات به مقصد دا چې صحیح دو ته بیا نه رسیدل او خلق به پکې تخپل هوا او خواهشات نو دې سره به مقصد دا چې سل ګم ولې نه ګوري حضور صلی الله علیه وسلم چې کله د صحابه کرامو تابعین او د خیر القرون دور تیر شو نو سنگه فتنه چه سوی برپا سوی آ ٹک تا چه دا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت یو خاصیت تا چه چونکه دا دین تر قیامت پوری پاتا کیدون کای دین دا ذکر با پدی که دا سی خلق هر وقت موجودی چه اغا با پا اغا صحیح دین باندی اولاری چه اکم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت باندی چه موجود و بالکل با پا اغی دین آر وقت کی با دا سی خلق چه موجودی که ایک دکئی خو موجود بئی چه ترچو قیامت نی راغلی بیا چه دا ختم چه بیا خو قیامت تا او نورو امتونو کی خو دا شی وه نه نو هغو وال به بیا داسی د تعلیمات هغه څه چا بالکل به صحیح خلق پکی پاتی نشو ټول به مقصد دا چې هغه شرکیات او هغه د نبی تعلیمات په خراب کړو ولی اوس تنه ګوری دا خو د خدای پاک فضل چې مثال پدې کې یو فرقه داسې موجوده ده کني سوره فرق ته سوره تعلیمات یې خراب کړی دي او څونه دی احادیث غلط غلط توجیهات کیا دی آیتونه څه غلط لزان نه جوړ کړي من غړ تاسو یو او دین کې سونه یو کسی جوړې کړي دي خدا د چې پدې کې به یو ټولای داسي چې خامخا به برخه کې نورو کې به دا شای نه و تاسو پدې خبره پوه شو ثم لمن قرض الحواریون بیا بچ کله دی حواریون دور تیر شو کما حملوا المحبوبیة والشفاعة لکه دوی به حمل کاوه بیا محبوبیت او شفاعت چی نیکو خلقو پاره محبوبیت الفاظ غوندی به راغلی وو یا دوی به شفاعت کولای شی دا الفاظ به راغلی التي اغا اثبتها الله تعالی فی قاتمة الشرائع لخواص البشر چی دا محبوبیت او شفاعت دا سے الفاظ اللہ تعالی پا طول و شرائعو کے خواص دی بشر دی پار ثابت کری دی دا به بیا محبوبیت او شفاعت په دو په غیر هغه محمل باندې چې که حمل کو او محبوبیت نه به صرف سم چ جوړ کو چې دا دی الله تعالی زوی دا کله به سوی دا کله به سوی دا نو محبوبیت کای به چې استعمال شوی هغه نه به په خپل معنی نه علاوه په بل به چکو حمل کو شفاعت په چې ذکر شوی او نو بیا به هغه خپل معنی نه علاوه په بل باندې چې حمل کو چې نیک خلق په شفاعت کوي نو دا مقصد خو نه چې ته بالکل عمل مکو دو بتا چ کوي شفاعت کوي حتی که ایمان نی وړی درسره نو به تا چه کئی شفاعت کئی نه نه هغه لږ په خپل ځای باندې حمل کول چی دی پکار دی هله به شفاعت کئی چه الله تعالی ورته چه وکی اذن وکی کما حمل المحبوبیت والشفاعت التي اثبتها الله تعالی فی قاطبت الشرع لخواص البشر على غیر محملها شجی نو محبوبیت الله تعالی خواص البشر پر ثابت کړی دا دارنګه شفاعت الله تعالی خواص البشر د پاره ثابت کړی ده چی یشفعون بعد اذن الله نو بیا بزن خلق رال اشفاعت کی بے دو بالکل مختار کل گنل چی مختارون یشفعون لمن شاء و یترکون لمن شاء دا سی بے گنل او دا بے گنل چی دنجات تی عصات موقوف تا پر ازاد دوی بانی بس که دو عبادت تی وکړو خلقو نو دو بس بعد مون سپارش تو کی کوشش کئ که پیر صاحب ته دې سجدې ولګولې کني بیا به دو سبا نه کوي نو دغسې خلقو هغه جوړه کړه دا رضا خانانه بریلانه دغو دغه غویمې چې دي جوړې کړي دي که نه دي جوړې کړي ښه جي نو دا اغا الفاظ چی کم استعمال شوی آپ غلط معانیو باندې چکی حمل کی وکما حملو صدور خرق العوائد والاشراقات او لکه څنګه چې دو مقصد دا چې حمل به کړو هغه صدور دی خرق دی عواید او دی اشراقات یعنی مقصد هغه اعلی انتقال العلم والتسخير چې مثال هغه سنور انوارات یا صدا سے شئینا چې آب خلاف عادت زن خلق صادر شوی وو نو هغه مقصد دا دی چی دو بیا حمل کړ په انتقال دی علم او تسخیر اقصیین باندی چی هغه الله تعالی کوم علم به وو الله تعالی به مقصد دا دی چی کوم خرق عادت کارونه کول هغه با هغه اقصا درجه به دغ سړی ته چکړه ثابت کړه یعنی الله تعالی صفات په پدی کې ارادې ته نه کتل چې دا خو یو صفت دون صفت الله تعالی په یو ځای کې د مظهر چدا ورکړی ده چی مثال د یوی کیسې دوه کیسو علم غیب یې ورله ورکړی ده چی فلانی وخت باندی به داسی کیږی یا دا جنګ به فلانی ګټی یا به یې فلانی ګټی دی خو دا نه چی هغه نو دا وینی یا نور نه پسی وینی چی په سوونه زرونو واقعونه دا معلومیږی چی هغه ته علم غیب نه وو نو دی نه چا انکار کړی ده په یو دوه دری لسو مسلو کی خدای پاک ورته وحی چی ورکړی نو دی نه خو دا نه ثابتیږی چی دا مقصد دا ده چی بلکل عالم الغیب چه وو کلا نه وو او زه پوه صحیح نو مشرک په هغه ته وتا ہے چې صفت ته الله تعالی مخلوق کی وای هغه چې چرنګ الله تعالی پر ثابت تا نو کدو تعویل کی نو بیا ودا سے صراحتا مشرک حکم نه پلګا کنی بیا خدا مرتد دی بیا خو مقصد واجب القتل نا دو مقصد ٹک تا دی گمراہی نہ بیا خالی نہ دی خو کدا تعویل کئی چی مثال نہ نہ من خو علم کلی اور ذاتی علم غیب هغه نه وایو کنه دې پاره مونږ خو دې پاره مقصد دا دی چې علم غیب جزئی او عطائی وایو نو دا خو مونږ وایو که داسې تاویلات به دو کې چې کله یې راګیر کړي کنه بیا دغسې څه کوي تاویلات کې چې راګیر کړي کنی اول نه پورا پیر صاحب ته یو هغه څه کوي او اوس خو دا ټلیفونات سره اوس دو د هغه دونه کم شو او خلق تعلیم یافته شو مخکې به خلق ساده وه نه به دا ټلیفونان وه نه به دا کیسې وي نو چیرته به دا پیران به لاړل دغه اکثر به د غرونو خلک ډیر شوکول غرو پله اوس شوکوي غرو پله ما ته پته ده ما خو غرونو کې ټیم تیر ده دا ملیانی د تعویزانو وال آ دا مقصد دا ده چې نر ښځې ورته رواني تا باندې جادو شوی ده تا باندې دا شوي دي ما ته خپله راغلی و نو یې ورته ویله هلته ځوانه ښځه وه ورسره بلکل نوی عمر ویله چې مولوي صاحب دونه انور مولیان نو زه هلته په هوټل باندې ناست وم چای مې څښله د مدرسې سره هوټل و نو هغه ورته ویل هوټل وال چې دا ډېر غوټ مولوي داسې داسې وړوکی غوندې ښکاري دا به درته وکړي تعویذ ما ته راغی چې جي دغسې کیسه ده دا هغه مې راوستې ده زنانه ما ورته ویل خو بس وایه که نه څه دي چې اوس ته ویلی نه نه هغه به ته ګورې مال نه نه هغه خو زه نه ګورم ان خو مقصد دا دی چې بس تا که لور دی که ښځه دی که څه دی که نو خو تا نه خو به یې خبره پټه نه وي که نه نو تا ته به وکړي ته به ما ته وکړي بس زه به درته ولیکم وایي نه نه جی بیا هغه ما ګوره خو هغه پرده شرم ده نو زه څنګه وګورم نو دونه دو غریبانو ښه خیالي د ډېرو عوامو وایي نه نه جی خو مولیانو نه خو څه پردې لا هغه نه دي تاسو خو موږ مقصد دا دی چې مشران یو مولیان مو ما ویل تاسو څه خیال در باندې او موږ پسې کېږو ته پسې یا مونږ پسې یو نو دو غریبانو دا خیال دو دا خیال چې کله مولیانو به د شینه مولیانی په پوه شي هغه یو مولا صاحب ته هغه ورکاو دغه اپریشن یې ورکاو اپریشن بیا یې چې اپریشن ورکاو که نه وی نه سبق ډېر پاته ده ښه جي اچ اپریشن ورکاو ما خو دا خیال چې کدو ټکی پاته د زکه مې د کیسه شروع کړ پکې خطا شو نو زر یې ترته کوم اپریشن یې ورکاوه بیا د نرسې ورسره ګرځېدلې اخوا دیخوا نو ده ورته ویلې چې داسې دپاره ګرځي ورته ویلې چې خو دا تا پام خلک او اپریشن یې دی دالته د دې دغو وطن شیونو دغه ځای چېرته ورکاوه دا هغه یې ښکاره و نو ورته ویلې چې بیا ما پرده ښکاره ورته ویلې چې ته مولي نه یې ورته ویلې زه مولي یم د شینای خو مې نه ده مولي که نه درې خو زه مولي یم دا خو نه ده مولي چې تاسو دالته درته اخلي بهرحال زه خطا شوم یعنی حق دا ده چی د صدور د خوارقو او مکاشفاتو دا ثابت دی بقوا ناسوتیه د هغه قوا ناسوتیه دی یعنی د هغه قوا انسانیه دی وجنا متعلقه بطبیعت الانسان چی متعلق تی طبیعت تی انسان سرا کما یلین الحدید فی ید داود علیہ السلام لکه اوس بنا بدی داود علیہ السلام په لاس کې شو دونه نرم وکنه داسې داسې به تاوه ولا مزي به ونه جوړولا کړی کول به او بقوا روحانیه یا دی رجع چاته کیږي هغه قوا روحانیه ته کیږي قوا روحانیه کما انشق القمر باشاره سید البشر صلی الله علیه وسلم هغه روحانی قوت خدای پاک چکو پکې واچاو لأن القوا تعد لنزول التدبير الإلهي في العالم بوجه ما او هغه برابرونکی شی لپاره د نزول د دې تدبیر چه دي آ هغه قوا ناسوتیه دي لکه داود علیه السلام وال او یا هغه قوا روحانیه دي لکه چا کې نبی علیه السلام کې دغه انشقاق قمر نو دا قوا ناسوتیه یا روحانیه دا دې لپاره انسان برابر کی چې هغه تدبیر الهی فی العالم آب په دبانی چسی ار نازل شي چا کوم خدای پاک په عالم کې یو کار کول غوښتي چې آب په دبانی چسی ار نازل شي ځکه دی وایی دا یی دغو ټکو تشریح کړی ده اوس په په دی عبارت پوهیږو کنی بیا هسی مشکله ده والحق حق دادا ان ذلك كله يرجع الى قوا ناسوتيه حق دادا چې دا ټولو شینو رجعه هغه قوا ناسوتيه یعنی انسانیه او تکیږي یا روحانیه او تا تعد لنزول التدبیر الالهی علی وجه چې هغه سړی دې لپاره برابر کی بیا د قوا ناسوتيه او قوا روحانیه چې بیا مقصد دا چې نزول دی هغه تدبیر الهی په وسی په وی طریقې سره وليس من الايجاد والامور المختصة بالواجب في شيء او دا خو دی ایجاد نه نه دو چه دی دی خبرو ایجاد خو نه کړه ہے خالقین خو نه او نه دا دی اغا امور مختصة بالواجب تعالی چه اغا امور چه اللہ تعالی سره خاص تی اغا دو چه ندی موجود کړی صرف دونه قدر خبر ده چه دو که اغا قوا ناسوتیہ او قوا روحانیہ دی نو آ دی دی دی پاردا تیار که چه اغا دی تدبیر الہی چه پروسی نزول پروسی والمرضی بهذا المرض علی اصناف او بیماران پدی بیماری سره دا په چو قسمه باندی دی پدی مرض دی شرک سره بیماران چی دی دا چو قسمه دی منهم من نسی جلال الله بالکلیه زنی داسی دی چه داسی مشرکین وی چه آغا دی اللہ تعالی اغلوی بالکلیه چه کی ویره کی بالکل اللہ تعالی لوی ویرشی او صرف دی بتانو طرف ته چی متوجی فجعل لا يعبد الا الشركاء نو دای وګرځیږي او دای عبادت نه کوي مگر د شرکاو کوي ولا يرفع حاجته الا اليهم او نه پورته کوي حاجت مگر دوته پورته کوي لکه یو سړی و اسی کسی پوری کسی رانه بس کیږي نن به پنځه میټه دارې پسې واخلو یو سړی و روان و نو چا ورته له څه غواړي ورته له هغه پیر صاحب ته ورته زوی ورنه غواړه زوی زوی ورنه غواړه پیر صاحب نه یې غواړه خو بس هلته زیارت و بنیر پلا شاه جی نو بیا یو بل بنیرا وی منډه کړ کور ته ورته چې ودره لږ ودره نو هغه لاړ کور ته لور ککې یې واخیستله ورته وی زه جو ته سره ورته وی ته څه کوې ورته وی زه دا سوال ونه کوم چې د ما لور چکی سړی کی سره ونه جوړ کی مزکا او تیله داسی چری اور تیله تاول بالکل ستانه در کئی به امامال پوری بدون قدر شای ټوچین کی بس هغه بکی ویلډینګ به پوری وکی نو بیا نور سلی هغه کولای شي دا بیا نشي کولای شجی دغه سی کسی ډیر کسی بیا بیا تر تکون خوې سی نا وخت کیږي شجی منهم من نسي جلال الله بالکلیه ځنې داسې دي چې بالکل د الله تعالی جلال بیا ویر کی فجعل لا يعبد الا الشرکاء نو هغه عبادت نه کوي مګر د شرکاو کوي ولا يرفع حاجته الا الیهم او نه پورته کوي حاجتونه مګر دغو ته خپلو شرکاو ته پورته کوي لا يلتفت الی الله اصلا پوخ مشرکی بالکل الله تعالی طرف ته التفات یې نه و ان کان یعلم بالنظر البرهانی اگر که په دلیل په دلیل سره ورته معلومه وي دا خبره ان سلسلة الوجود تنصرم الی الله چی سلسله دی وجود آخر چا خوا ته کټ کیږي الله تعالی خوا ته او مقصد دا چی ممکنات ټول دته رسی خو بیا هم ټوله توجه چی دغه باطل خدایانو ته ومنهم من اعتقد او ځنی دا دا اوس دو کی خپل اصناف دی بیا کنه چوک لګ وی چوک زیات وی ومنهم من اعتقد ان الله هو السيد او ځنی دا سی چی خدا کی دی چ الله تعالی هغه سید دا وهو المدبر دی مدبر دا لكنه قد يخلع على بعض عبيده لباس الشرف والتعلق لیکن اللہ تعالی کلا کلا خلعت ور واغوندي بعضی غلامانو ته هغه یعنی بعضی خپلو بندګانو ته هغه لباس د شرافت او د الهیت ور واغوندي ویجعله متصرفا فی بعض الامور الخاصة او په بعضی امور خاصو کی به یې متصرف کړي ویقبل شفاعته فی عباده او دی قبلوي بیا شفاعت په بندګانو کی بمنزلة ملک الملوک په منزله د هغه بادشاه د بادشاهانو یبعث علی کل قطر ملکا چی هر طرف ته یو چی بادشاہ استولی هلته به بیا دواله منی هغه مثال ده چا مخکی می درته تیر کړی پرون ویقلده تدبیر تلک المملکه او هغه بیا تدبیر دی هغه حصه دی مملکت ورته وسپاری فیما عدل امور العظام غټ غټ کارونه د پلاس کی وی او واړه واړه کارونه بیا هغه گورنرانو ته صوبو ولته هغه ته چکی وسپاری غټ کارونه بیا نو دارنګ غټ غټ کارونه ځنی داسې مشرکان چا وای چې غټ غټ کارونه الله تعالی پلاس کی دی خو د هغه تقرب او د زیاتو عباداتو هغه دی وجې نه څه یې د خپلو مقربینو ته لږ لږ خدایي لږ غوندې څه ده ورته سپارل لهذا هغه د عبادت چې دي لایق دي شا جی فیتلجلج لسانه ان یسمیهم عباد الله نو دو بیا دینا زب مقصد دا چې پدی باندې استراب کیوی چې یار مونږ دغه خلکو ته عباد الله نو سویلای نو دغه خلکو ته به دو عباد الله نه وایي نو بیا څه ورته وایی فیسویهم وغیرهم کنی بیا خو به غیر او دو سره برابر شی نو دو بیا دی عباد الله نا عدول وکی چاہتا فعدل عن ذلك الى تسمیتهم ابناء الله ومحبوبی الله دا سی اگر چی دا دی خدای محبوبین دی او دا دی اللہ تعالی زامن دی او دا لکه یهود هغه ویل نحن ابناء الله واحباؤه دغه سی کسی به شروع کی وسمى نفسه عبدا لأولئک اخپل جان بیا دی دو عبد بولی لکه عبد الرسول غلام مصطفی غلام رسول په پوش دغه سی دا ټول نامونه دا شرکی نامونه دی وسمى نفسه عبدا لأولئک كعبد المسيح وعبد العزى وغيره وهذا مرض جمهور اليهود والنصارى والمشركين ادا مرض پچا کیو دا په جمهور یهود و نصارا و مشرکین کیو گورا و بعض الغلات من منافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومنا هذا او بعضی هغه غلات چی سم غلاون دی غلانی کړی دی دی منافقینو دی دین دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نن ورج ہم نن پا دی دین کے ہم دغا سے غلات چی دی ستدی چا باطل متصوفین او دا بریلیانو دا فرقی مرقی چی کمی دی آ اوس ہم چی دی دغا سے کئی هغه وایی چی ټیک ده غټ غټ کارونه خو د خدای په لاس کی دی خو دا خو مقصد دا دی چی ګوره د خدای ډیر قریب خلق دی او دو څرنګه دا خو ګوره پیر صاحب زمن دی او کټیری کټیری یا دوی دونه هغه کوي کنه چی څه ووایه ښه جی خبرې ډیرې دي خو به هر حال وخت ډیر نه ده مبنى التشریع علی اقامت المزنه مقام الاصل اوس مبنا دی تشریع پدې ده چې هغه مزنه آ قائم مقام دی چا وګرځي اصل وګرځي ګوره شریعت چې دا شریعت هغه هغه احتمالی جای دی وشی آکای مقام دی اصل وګرځی نیتو نیتو پته مونږ ته نشته نیتو نسو خو چې کوم داسې وی چې مزینه دی شرک وی نو هغه بس قائم مقام دی چا به وګرځي شرک لکه سجده لغیر الله بس دا مزینه دی چا وګرځي دا مزینه دی شرک تا نو دی سره مقصد دا دی چې بیا دو وای چې یار دا شرک تا دا ټیک نه دا حرام ده دا رنګ مقصد دا دی چې بل شی بل شی بل شی نو دا شریعت کې دا وی چې اقامت تی مزینی اسی مقام الاصل ها البته که په وحی یا په بل شی سره پته ولګیدله چی دالته د مظنه دی اصل قایم مقام مه دراو هغه خو بیا بله ده کنی نور په شریعت کی به مظنه قایم مقام دی چا کی اصل کی یو سړی د قرآن کریم راواخیست او ګندګی کی وغورځاو بس مونږ په ده باندی به حکم دی چا لګو کفر ولګو اوس ځکه چې دلته د مزینه چې کوم دی دا مون قایم مقام دی چا کړه اصل کړه اگر که ده په دغه اعتقاد نه دی ویستی چې زه یې چې کوم توهین کوم لا داسې خو مونږ وایو چې تا ولې مقصد دا دی نو دا هغه اصل چه کوم دی د مظنی دا بیا قائم مقام د چا وګرځی اصل وګرځی ولما کان مبنى ولما کان مبنى التشریع کله چه بنا دی تشریع علی اقامت المظنه مقام الاصل دا په اقامت کی چا باندې د مظنه باندې د جای دی اصل باندې عد اشیاء محسوسه نو وشمار السلاغ اشیاء محسوسه هي مزان الاشراک چه هغه مزان دی اشراک وینو هغه ته کفر ویل شو چه هغه محال دی دی خبری وی چه هغه محتملات دی هغه شرک وی نو هغه کفر وګڼل شو کسجدت الاصنام دا کفر وګڼل شو والذبح لها دا کفر وګڼل شو والحلف باسمها وامثال ذلك وکان اول فتح هذا العلم علی حداد شاہ صاحب تا ته څنګه دی خبر حقیقت پته ولګی دی وای چې ما ته الهام شو اول فتح د دې علم په ما باندې چې وشوه هغه داسې وشوه ان رفع لي قوم چې ما ته الهام وسو چې یو قوم و یسجدون لذباب صغیر ای وړه مچۍ وه سره غوندې هغه ته یې سجدې کولې سمین هغه زهریله مچۍ چې لا یزال یحرک ذنبه و اطرافه او ما ورته کتل چې هغه هر وخت دا لکۍ خوځوله د طرفونه یې دا دا خوځوله یو قوم ورته لګیا د سجدې ورته کوي او دو باندې داسې ګناه احاطه کړې ده لکه په عبدد الاوثان باندې چې ګناه احاطه کړي قلت لا اجدها فیهم ما ورته ویل چې نه زه دا په دو کې نه میندوم زه دا یعنی دو ته زه مشرکین نه وایم ولې ځکه چې شاه صاحب ته په الهام سره دا پته ولګېدله چې دا قوم واقعي معبود دغه هغه نه بولي د مچۍ نه بولي بلکې دا یې هسې توجه کړې ده هسې چې نه توجه کړې ده او پته ولګېدله چې که مقصد دا دی چې یو سړی قبر خواته لمونځ کوي په پوه شوې خو ده د قبر مقصد دا چې معبود کړی نی هسې توجه کړی معبود کړی نی معبود چې الله تعالی او مقصد دا چې حرام ده حرام ده خو مقصد دا چې د باندې د نفس باندې لا تر اوسه پورې ګناه پوره احاطه نه ده کړې تاسو په دې پوه شو او مقصد دا دی چې مشرک نه ده حقیقي مشرک چې هغه واجب القتل هغه نه ده ځکه چې دا یې صرف هسې څه ده توجه کړې ده او ګناه ده حرام ده خو لکه مقصد دا چې دا نه ده او دا یې ډېره عجیبه کیسه کړې شاه صاحب قلت ما ویل چې لا اجدها فیهم چې نه زه دا نه پکې میندم لانهم جعلوا الذبابه قبله ځکه چې دا دو ذبابه چې دا ذباب دای قبله فقط جوړ کړی ده ولم یخلطوا درجه تذلل بالاخرى حکم ولی نه ولګاو وان کانت السجدة مظنة الاشراک بالله حالانکه مخکی مو ویل چه دا سجده غیر ته دا اشراک بالله دی پاره چه دا مظنة ده او مظنه پاره حکم دی چا وی اصل وی دا قائم مقام دی اصل وی خو ده بیا دلته حکم ولی ولی نه ولګاو نو سندی سے وی لانه علم بالمکاشفه دته په مکاشفه سره دا خبره معلومه شو علم یقینا پدی خبر انهم لم يثبتوا الذباب انهم لم يثبتوا للذباب التدبير والتسخير چې دو ذباب د پاره تدبیر او تسخیر صفات ثابت کړي نه دي، ولم یتوقعوا منه النفع والضرر، او ده ته په کشف سره دا پته ولګېدله چې دو نفع او ضرر توقع د دې ذباب نه نشته، بل جعلوه قبلة فقط دو صرف دا چله قبله کړی ده، نو دې وجې نه ده حکم نه په ولګاوه. وانما الاعتبار اذا لم يعلم الحقيقة من جا خو دا علا چی دا ترڅو پوری له جانب د الله تعالی نه حقیقت حال په وحی یا کشف یا مکاشفی وغیره سره مقصد نه حاصل شوی او که مقصد الله تعالی نه علم نه وو الله تعالی د طرف نه نو بیا به مونږ په ظاهر باندې چې کو حکم لګونه چې دغسې وکړي په پوه شي ټیک ته که ویلی چې نه نه ما خو هغه ته نه کاوه نو بیا مړوی مه خو ښه یې وغربوه ټیکه ویې غربوه چې پته ولګي تاسو په دې پوه شو نو بیا به مقصد دا دی چې دا مزینه قائم مقام د چا جوړیږي اصل جوړیږي نو دې وجه نه که دې ته اوس څوک دغسې کیسې کوي نو دا ښه کار نه کوي ښه نه غول خوري قیله فقد هدیت الی السر نو ما ته بیا غیبی آواز وسو چې اوس ته د دې خبرې حقیقت ته چسلې ورسېدلې چې اصل شرک دا ده چې په تدبیر او مقصد دا ده چې په ربوبیت او په الوهیت کې الله تعالی سره چوک چکو شریک بولی اصل دا ده خیر دا خو مونږ دی مجبوری نه بیا دغه پیکرهای محسوس هغه مزینه په جای باندې دا مقایم مقام دی بیا چا ګرځولی اصل خو اصل شرک دا ده چې په تدبیر او ربوبیت او الوهیت کې چوک چا سره چوګانی شریک وګانی تاسو په دې پوه شئ نو ما ته آواز وسلی غیبنا شاہ سے وہی فقد ہدیت الی السر فیوم اذن ملئ قلبی بهذا العلم پدی ورځ باندې ما علم ما پدی مسئلے متعلق علم باندې زړه چسو بالکل ډک شو او 100% مطمئن شو وسرت علی بصیرة من الامر او زه په دې خبرې کې بالکل علی بصیرة وګرځیدلم وعرفت حقیقة التوحید او ما په دې ورځې باندې حقیقت د توحید او د شرک چکه وپیژانده چې او هغه سړی به موحد ګاڼه شي چې په دې څلورو توحیدونو کې په یوه کې مقصد دا دی چې شریک نه بولي او که مذمت د هغه وکړي نو مقصد دا دی چې هغه چې بیا پته هغه ظاهر کې خو به حکم په لګاوه شي لیکن مقصد دا دی چې دې سره اندر کې به د توحید ته څه فرق نه کیواره ټیک ته حرام کار ده خو هغه توحید به دې چه وي برقرار وي وما نسبه الشرع مزان لهما او چې کوم شریعت مزان جوړ کړي دي دې دپاره هغه باندې مې مقصد دا دی چې تشفي وسله وعرفت ارتباط العبادة بالتدبیر اما مقصد دا چې او پیژند ارتباط عبادت پر ای تقتضی طبیعت الانسان ان یعبد لمدبره فقط چې دی خپل مدبر ته چکه مقصد دا چې هغه ورکوي ورپسې شو دا ابدالو مسله او دا قطبونه دا مسله دا اوس دغه ځای نه ده دا ډېر غټ بحث تا دا په حجت الله کې روان ده خو په دوم جلد کې ابواب الاحسان کې پورې د سلوک او د تصوف چې کله خبرې بیا به ان شاء الله العزیز دا ایږي سره خبره شجی بسم الله الرحمن الرحیم باب اقسام الشرک دا خبحث تا د یاد کولو قابل بحث ته چې سړی د دې مضامین یاد کړي دا باب دا په بیان دی اقسام دی شرک کې په دې باب کې با مظاهر د شرک ترته بیانوي شرک دا خو یو امر معنوي شی ده لیکن بیا دی امر معنوی دی پارا څه مظاهر دی څه اشکال دی او پیکرهای محسوسه دی چی دی هغی دی وجه نه بیا مونږ دا حکم لګو چی دا عمل شرک تا دا عمل چه ده شرک تا شرک خو اصل کی حقیقت شرک خدا دا چی بعضی معظم خلق وی او هغه نه چه داسی آثار عجیبه صادر شی نو په هغه باندی ځنی کم فهم خلق او کج طبیعت خلق دا خیال وکی چی دا دی دو ذاتی کمال ده ادا دو په صفات الکمال کی په یو صفت الکمال سره ذاتا متصف شوی دی ځکه دونه دا کار چه دا صادر شوی ده او دی ایغ ولی یا دی ایغ نبی یا دی یو نیک بنده اغا عمل عجیبه چه دنه صادر شوی آ دو دا خیالو کی چه دا دی دا ذاتی چه دا عمل ده او بیا دا دو دا انسان ولگی او داسې خلق دا الله تعالی سره په صفاتو کې چه کی شریک کی او دا اعتقاد وکړي چه الله تعالی مقصد دا ده چه کوم صفت ته هغه چه ده ته هم چه دا حصه ورکړې ده او ده یې په هغه سره مقصد دا ده چه نواز کړې ده ځنې بیا ډیر پسې ور تیر شي هغه خو دونه پورې ووایي چه نه الله تعالی ده ته د خلعت د هغه الوهیت چه ده وراغوستی ده بهر حال خو شرک دې نه پیدا سی چی ځنی انسانان ولګی د ځنی نورو معظم او مقربو انسانانو نه څه داسی اعمال اعمال صادره عجیبه ووینی نو هغه له وجی نه دو دا خیال وکی چی دا د ده ذاتی کمال ده او مقصد دا چی دا د ده ذاتی یو خپل خصوصیت ته چه دنه دا شایچده صادر شوی ده او دا د ده یو ذاتی کمال جوړ شوی ده نو دی وجه نه چه پیدا سی شرک پیدا سی شه جی